بېشکه ته مو په حقه د زیري ورکوونکي او ویرونکي په توګه لېږلی یې او له تا د دوزخ د استوګنو پوښتنه نه کېږي. او هیڅکله به نه یهود درنه رضا شي او نه عیسویان تر هغو چې د دوی د دین تابعداري ونه کړي. ورته ووایه، یقینا د الله لارښوونه سمه لارښوونه ده او که له څه پوهې در تلو وروسته هم د هغوی په هوسونو پسې شوې نو بیا به تا لره له خدایه ژغورونکی نه کوم ملاتړی وي او نه کوم مرستندوی هغه کسان چې کتاب مو ورکړی او چې څنګه ښایي هسې لولي همدوی ایمان پرې راوړي او هر څوک چې نه مني نو همدوی په خپله زیانمن دي ابو هريره رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي یو څوک چې په داسې حال کې مړ سي چې په خپل ژوند کې په عملی بڼه په جهاد کې ونډه نه وي اخیستې او نه یې پخه اراده د جهاد کړې وي نو ګواکې دی د منافقت د عمل په یوه څانګه کې مړ سو نن د سې شنبې ورځ د یو زرو څلور سوه څلوېښت هجري قمري کال د سفر المظفر د میاشتې یوویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلس میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له دېرشمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د روزګان ولایت په خاص روزګان کې مزدور قومندان حکیم شجاعي ژوبل د معاون په شمول یې دوه ویشت تنه قتل ګڼ مهمات یې ولجه شوي. د کندهار ولایت په میوند کې ګډ دښمن د یوې ماشومې په شمول اووه تنه کلیوال شهیدان کړل. د ننګرهار ولایت په خوګیاڼو کې په دښمن د برید له امله یوولس کمانډویان ووژل شول. د بلخ ولایت په چاربوله کې لس تنه پولیس، اربکیان او عسکر تسلیم شول. د هلمند ولایت په ګرمسیر او ګریش کې اته تنه مزدورو پولیسو له وړمې شپې راهیسې د مزدور وحشي قومندان شجاعي او د هغه له ملګرو سره جګړه روانه ده. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، اوس هم په شدت دوام لري. تر دې مهاله د شجاعي د معاون پکوري په شمول دوه ویشت تنه مزدور اربکیان او عسکر قتل او د شجاعي په ګډون ګڼ نور ژوبل شوي او له سیمې نه تښتېدلي دي. له مزدور دښمن نه ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم ولجه شوي دي. وحشي دښمن په سیمه کې د خلکو دوه موټر او څو ارادې موټرسایکل هم سوځولي او بېګا ماښام له سیمې تللي او نه تنه کلیوال یې له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي دي. د شاولیکوټ ولسوالۍ اړوند د سپین تعمیر په سیمه کې بېګا شپه د مزدور دښمن په مهمه پوسته د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د چنار په سیمه کې د مزدور عسکرو په پلي ګزمه پرون ماسپښین د تکتیکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې پکې دوه تنه اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د الخندق عملیاتو په لړ کې تېره شپه د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په تیخرکي سیمه کې په امریکایي اشغالګرو او غلامانو یې تندریز بریدونه ترسره شول. د مجاهدینو لخوا په ګډ دښمن دغو بریدونو کې یوولس تنه د مزدور ادارې کمانډوي عسکر ووژل شول او ګڼ نور ټپیان دي. ګډ دښمن چې د چاپې په موخه سیمې ته راتلل غوښتل په خپل هدف کې ناکام او بیرته په شا تللي دي. په جګړه کې درې تنه مجاهدین هم د شهادت لوړ مقام ته رسیدلي او دوه تنه نور ژوبل دي. انا لله و انا الیه رجعون. همداراز د یاد ولایت د جلال اباد ښار ته څیرمه شیخ مصري سیمه کې د مزدورو پولیسو په موټرسایکل باندې د ځای پر ځای شوي ماین په مارټ چاودنه ترسره شوه. په دغه چاودنه کې د مزدور دښمن موټر سایکل ویجاړ شوی او ورباندې سپاره دوه تنه مزدور پولیس ووژل شول. د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ کې د ګوډاګۍ ادارې لس تنه پولیس، اربکیان او د مزدوري اردو عسکر د اسلامي امارت د جلب او جذب کمیسیون د مسؤلینو په هلو ځلو او د حقایقو په درک کولو سره له غلام ادارې څخه رابېل او د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د چوغک کلا په سیمه کې بیګا ماښام اته بجې د مزدورو پولیسو په پوسته د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې څلور تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل د پوستې دوه ټاورونه یې تخریب شول همداراز د ګریشک ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک پرون سهار اته بجې د مزدوري اردو پر پلې ګزمه د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې په کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. همداراز د لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د سرپرېکړې په سیمه کې بېګا ماښام اوه نیمې بجې د مزدور عسکرو پر پوسته وسله وال برید ترسره شو. چې پکې یو تن اجیر عسکر وویشتل شو او ژوبل شو. همداراز تېره شپه اووه بجې د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د مزدوري اردو په دوو پوستو د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر وویشتل شول او د پوستو ټاورونه یې تخریب شول. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. یو بل خبر وایي چې د هرې ولسوالۍ اړوند د کیمپ په سیمه کې بیګا ماښام او نیمې بجې د مزدور دښمن په یوه کنډک او پوسته وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې څلور تنه اجیر عسکر وویشتل شول او دفاعي ټاورونه یې تخریب شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز خبر زیاتوي چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د حاجي عبدالقیوم د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غزي دلي سړک بېګا ماښام اوه نیمې بجې د مزدورې اردو د پوستې یو تن پیره دار عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ژوبل شو. د سنګین ولسوالۍ اړوند د حاجي امین د شېلې په سیمه کې تېره ورځ سهار لس بجې د مزدورې اردو دوه تنه عسکر د خپلې پوستې په ټاور کې یو په بل پسې د دراسکو په مټ وویشتل شول. همداراز د ګرشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د یخچال په سیمه کې کندهار ته پر غځېدلي سړک پرون غرمه یوولس نیمې بجې د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د غزني ولایت مرکز اړوند سیمه کې روزي ته څیرمه مجاهدینو د مزدور ادارې د پولیسو رینجر په ماین والوزاوه د لومړنیو معلوماتو له مخې دغه برید کې د دښمن رینجر موټر تخریب شوی او شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز د شلګر مفتوحه ولسوالۍ اړوند اتل کلي باندې د اسلامي امارت مجاهدینو په وسلوال برید کې ووژل شو او یوه عراده ټوډي موټر یې د مجاهدینو لاس ته ورغی. یو بل خبر وایي چې د یاد ولایت مرکز پل علم او څرخ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلي عمومي سړک باندې د مجاهدینو لخوا درې تنه غله د غلا پر مهال ونیول شول. غله داسې مهال ونیول شول چې له مسافرو او موټروانانو یې پیسې او نور قیمتي اجناس غلا کول. دوی تر نیول کېدو وروسته په خپل جرم اعتراف کړی او منلې یې دي چې لاره یې د غلا لپاره نیولې وه او له موټروانه یې بټوا او پیسې اخیستې دي. د کونړ ولایت سرکاڼو ولسوالۍ اړوند مسلم اباد سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا پر شریر اربکیانو دوه پرله پسې چاودنې ترسره شوې چې په نتیجه کې دوه شریر اربکیان مرګوني ټپیان شول. په ټپیانو کې یو تن پرشي چې په مسلم اباد کې داربکیانو د درو پوستو قومندان او بل عطا محمد نومیږي چې دواړه د سرکڼو ولسوالۍ اوسیدونکي دي همدا رز دښمن ته د سر او مال نور زیان هم اوښتی خو تر اوسه یې په اړه دقیق معلومات نه دي تر لاسه شوي د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ اړوند د لوی ښاره د کمپنۍ داربکیانو په پوسته بیګا شپه ناوخته وسله وال برید ترسره شو چې پکې دوه تنه مزدور اربکیان ځای پر ځای ووژل شول همداراز د مرکز قلات اړوند د میزانې پر سړک د میرزاخان پلچک په سیمه کې پرون غرمه دولس بجې دوه تنه مزدور عسکر د ثقیل په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند کابل جلال آباد په لویه لاره د ولوناو په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې په رینجر د ماین چاودنه وشوه د مجاهدینو لخوا د ځای پر ځای شوي دغه ماین په چاودنه کې د دښمن رینجر ویجاړ شوی، خو د سپرو عسکرو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. وروستی خبر دا چې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند نوروز خېلو په سیمه کې د شریر اربکیانو په دوو پوستو باندې د مجاهدینو له خوا د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو. راپورونه وايي چې په دغه یوه ساعته جګړه کې مزدور دښمن ته زیان اوښتی، خو د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو. امریکا و ناتو هیچ وقت دوست و خیرخواه ملت ما نبوده و تا حالا جز فریب و کشتن ما دیگر خدمتی به ما و خاک ما نکردند. یو څو د کار خبرې. له ډېرو څېړنو وروسته ثابته سوې چې کار یوازې په کولو سرته رسېږي. انسان په هغو کارونو چې دی یې کوي نه ستړی کېږي، بلکې هغه کارونه یې ډېر ستړی کوي چې دی یې باید وکړي خو کوي یې نه. کوښښ وکړئ هغه څه چې ورسره مینه لرئ ترلاسه کړئ او که نه بیا به مجبور یاست چې څه مو لاسته راوړي له ناچارۍ ورسره مینه وکړئ. د بریا په لاره کې تر ټولو خطرناکه جمله دا ده چې ټول همداسې دي یو شی کولای سي ډیر څه بدل کړي د هدف ټاکل او پسې سرېښېدل لومړی کار پیل کړئ د سر ته رسولو توان یې وروسته درکول کیږي همدا نن ستا د باقي عمر لومړۍ ورځ ده هغه چاته چې آهسته خو همیشه روان وي یو ځای هم لرې نه دی د سوي کار په اړه فکر مه کوه، د هغه څه په اړه فکر متمرکز کړه چي باید ویې کړې. هغه چي د فرصت په تمه ناست وي، له وړاندي لا مړ سوی دی. که مو د خپلو اشتباهاتو مخه ونه نیوله، اشتباهات به ستاسو مخه ډب کړي. هیڅوک موږ داسي نه سي غلطولای لکه څنګه چي د ډیلي میل بریتانوي ورځپاڼې خبره ده چې وایي امریکایي چارواکي ویره لري چې هسې نه له طالبانو سره تر مذاکراتي توافق وړاندې ټرمپ له افغانستانه خپل ټول پوځونه وباسي ځکه چې ټرمپ نور د افغان جګړې له لاسه مکمل بې حوصلې شوی غواړي چې ژر تر ژره ځان ترې خلاص کړي د غربي رسنیو د نن سبا دا ډول څرګندونې او د شکست اعترافات ښکاره ثبوت دی چې د هغوی د ظلم په وړاندې الله تعالی د افغانانو د مظلومیت فریاد اورېدلی. د الله تعالی وعده هیڅکله دروغ کېدلی نشي، هرو مرو پوره کېدونکې ده. له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله عز وجل پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې. مجاهدین پوره باوري دي چې روان 2018 میلادي کال به د افغانانو د سترې بریا او د متجاوز دښمن د ذلت او شکست کال وي. ډیر امیدونه شته چې د الهي نصرت د راتللو زیاتره اسباب اوس مهیا دي. که یو ځل دې ته وکتل شي چې د نړۍ پر مخ تر ټولو مظلوم ترین ولس افغان مجاهد ولس دی، چې یوویشتمه پیړۍ یې د متجاوز او ظالم دښمن له لاسه په ویر او غم پیل شوې او بل خوا د امریکا په مشرۍ د ناټو په نوم ګڼ پوځیز تیری کوونکي ځواک ته وکتل شي چې پر افغانستان یې پرته له کوم مجوزه په ډیر غرور سره تیری وکړ پوره اوولس کاله یې له ځمکې او هوا دواړو نه ورباندې سور اور بل کړ، له هیڅ ډول وحشت نه یې ډډه ونه کړه، د ټولې یا اکثره کفري نړۍ هر اړخیز ملاتړ یې له ځان سره کړ، په ټول پوځي، سیاسي، مالي او میډیایي قوت سره یې پر افغانستان هجوم راوړ، هر چا دا وګڼله چې افغانستان به نور د ځمکې پر مخ یو بل اندلس او غرناطه وي. چې اسلامي هویت او تشخص به یې راتلونکي نسلونه تنها په تاریخي پاڼو کې لوستلای شي حقیقت هم همدا و چې باید داسې شوي وای خو د الله تعالی فیصلې بل ډول وي افغان مجاهد ولس له هر ډول دنیاوي اسبابو څخه محروم تنها د الله تعالی په نصرت د خپل سر مال ناموس دین او عزت د ساتلو په غرض د ځواکمن دشمن مقابلې ته په خالي لاس راودانګل که څه هم زیات خوږ او دردونه یې وزغمل او لا یې زغمي ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بین الناس خو کافر دشمن یې هم په خپل ځان پورې حیران کړ هغه جنگ چې په دوو میاشتو کې یې دوی د ګټلو هوډ درلود هغه یې په اوولس کاله کې هم مهار نه کړای شو مهار څه چې اوس له سوپر پاور نه لاره هم ورکه ده دا هر څه د الهي نصرت یوه څرګنده بیلګه ده چې له هرې نګاه بې دفاع خلک د نړۍ د ځواکمن قوت په وړاندې پوره اوولس کاله داسې مقاومت کوي چې هیڅ ډول تزلزل یې په عقیده هوډ او تګلاره کې محسوس نشي د هرې شیبې په تیریدلو سره یې پر الله تعالی او د هغه پر نصرت نور هم باور پخیږي نو هیڅ شک نشته چې د الله تعالی وعده هیڅ کله دروغ کېدلای نشي هرو مرو پوره کېدونکې ده له هغه چا سره به مرسته کوي چې د الله تعالی پر دین یې غیرت کړی او د خپل مسلم حق دفاع یې کړې او هغه څوک به هرو مرو ذلیل کوي چې ظلم تجاوز او وحشت یې کړی، په ډېر غرور او تکبر سره یې پر افغانستان غوندې خپلواک، مسلمان، مظلوم هېواد باندې په ناحقه تېری کړی دی. په غم خفا په خوشحالۍ دې هم ټکور دی چې غرور دا خود خدای د مرستو زور دی د نړۍ ستر غازی او قهرمان ستر غازی او قهرمان ستر غازی او قهرمان اے اتل ابو دجانا د اسیا د غیږي ګل سوې صدقه شولې اتل سوې لنامه دې قربانېږم په صفت دې نه مړېږم ځکه تا ښامار وژلی تا د وخت غدار وژلی تا ټکور د یتیم زړه کړو تا سمسور د یتیم زړه کړو تا منصور ته ځان نږدې کړ تا سره اور کې ځان یې کړ لیک د نوم د ستر غازي سو تاریخ تا باندې نامې سو لیک د نوم د ستر غازي سو تاریخ تا باندې نامې سو پتا فخر کوم ویاړم تا قبول خدای غواړم هم خپایم هم خوشالم هم خپه یم هم خوشحال یم نه ناجیبه په بل حال یم یو خوا ورځ ستا د هجران ده بل وژنه دې خزان ده تا ته غواړم جنتونه تا ته غواړم راحتونه ته فرعون ته خدای ساتلی ته فرعون ته خدای روزلی د فرعون کور کې موسی وې بس موسی وې او امسا وې فرعونیان دې کړل په منډه لغړیان دې کړل په منډه نن بلاوې په ژړا دې شپې تښتېږي په غوغا دې دا خو ستا د مټو زور و دا خو ستا د مینې شور و ای ناصر در سره مل و زموږ غاویر در سره مل و ای ناصر در سره مل و زموږ غاویر در سره مل و چې گزار دې هیبتې سو هر یو وار دې هیبتې سو اے د وخت خالد عمره اے د مینې له سنګره د ادا حق د الست کړو را غرزار دې د وخت مس کړو څومره ښه کاري گزار وو څومره ښه د غذا کار وو نه په ګوتو کې قوت سته نه قلم کې زور طاقت سته د وصال مفکر روره د رښتین مفکر زوره زه عاجز یم له انعامه چې درکړمه ګلفامه زه عاجز یم له انعامه چې درکړمه ګلفامه بس